بیا د هر یو مصدر یو انسان تعبیر جداوی قران کریم یو عظیم کتاب دی دې تر دروازې نه راتلل وليس البر بان تات البيوت من ظهورها دا نیکی ندا چکورنو تا د شان رات لګوي کورونو ته په دروازو باندې راځي یو قران مجید را ترا کې دي ته قران مجید دې کې کې دي نو د دروازې نه راتلل چي دي د قران مجید ته هم په طریقه باندې راتلل چي دي داغه خپل طریقې دي او خپل لارې دي الله کریم هغه ذکر کړی دی الہ العالمین فرمائی بیانتات البیوتا من ظهورها رات لکوي تاسو کورونو ته دا غیر دروازو نه په صحیح طریقه باندې راځي د قران د زده کړم صحیح طریقه ده د هر یو مصنف خپل علم خپل پویا په خپل کتاب کې صرف کړی او لګولی وی د الله کریم د کتاب تعبیر چې دی د ټولو نه خط تفسیر او تعبیر چې دی یو خو تفسیر القرآن بالقرآن دی دویم نبی علیہ الصلات والسلام چې کم تعبیر کړي دي نو بل څوک هغه تعبیر نشي کولای عائشتر سو کو طلبگار د قران چې د امداد وکړي شي په دې تفسیر او په دې ترجمه کې انسان د قصد کی شروع دی کی الله کریم فرمایي چې زب داغه امداد کوم څنګه چې د قران خادمین پیدا کېدل دا سه د قران مخالفین نه ډلې اغم ډېرې وي بعضې د هغه مخالفینو ډلو نه چې هغوی به غلط مقصدونه بیانول خوارجو معتزله وو چې دوی به د قران نه استدلال کا او غلطو کله به ویل چې مرتکب د کبیره کافر دی چا به خارج عن الاسلام دی چا به چې خارج عن الاسلام شنو داخل فی الكفر دی ماذا بعد الحق الا الضلال حق پرستو علما کرامو چغه فقهاو اهل حدیثو د دې فرقتینو پرد کې او پوره کوشش کړي دي نورې ډلې پیدا شوې حشویین او معطله چاغوی د الله کریم د پاره صفات یا خو منل نو او یا صفات مع الکیفیت چې الله په عرش باندې دی ک استوا انا لکه څنګه چې مونږ ناس یو یده ک یدنا وساقو ک ساقنا په دې باندې علما او ردونه وکړل الملل والنحل کې محمد ابن کرام علما ذکر کړی الملل و نهل کې دغه فرق ذکر کړی دي چې دا غینا یو پکې داسې او چاغوي عفونی عن الفرج والذکر واسالون عما سوا هذا د باری تعالی د پاره عزا اجزا ثابتول حق پرستو په دی باندې ردونه شروع کړل بیا د دین رستو د قران د صحیح فهم د پاره علی رضی الله تعالی عنہ د نحو ایجاد دغه حکم بیا د صرف طریقه عام شو لغات عام شو علی رضی الله تعالی عنہ د یو سړی نو واردل چې تلاوت وکاو چې دې په شاګردانو کې وې سو قواعد ورته کې خودل چې کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب مضاف الیه به مجرور وي انح نحوه بیا دې پسې روان شو سو قواعد جوړ کا هغه ته نحوه ویلې شو بیا یو سړی تیریږي بل نه تپوس کوي یو جنازه ده یرم عن المنل متوفی دا متوفی څوک دی ناغه چې چانه تاسو کو ناغه په سر په نه په دې ناغه متوفی خو الله دی اسم فاعل مان وفات کون کې سوک وی الله وینو دا غور تیز درنه د دې مړی ته پوس کوم چې رامل سوک دې رامل هم متوفی نه دې متوفا دې د دې د پاره د صرف ضرورت پیدا شو نو صرف او نحوا بیا لغاتو د قران ربطونه بیا د ربطونو باره کې تناسق الدرر فی نظم الآیات و سور لیکل شو خو د قران ترجمه او تفسیر چلا نو کړي شاول الله رحم الله ترجمه د قران ولیکلا داغه بچو کتابونه فواید د ترجمه ولیکل چې کله خلک د قران په عنوان او ترجمه باندې پوي شو نو پدې کې د جهاد مینه پیدا شو شاه اسحاق شاه اسماعیل رحمهم الله دارنګي دوی چې ترجمه تفسیر د قران کاو او پاغي باندې د عمل د پاره بیا جهاد شروع کو شاه اسماعیل شهید رحمه الله مولانا عبدالحی رحمه الله دم د قران کریم چې د نظم ربط دای اولیکل د سید احمد شهید رحمه الله د په دی باندې امیر مقرر کو او د انګريزانو د کافرو مقابله کې د جهاد اعلان وکړو نو د قران کریم د فهم د پاره ترجمه ولیکل شولې تفسیرونه ولیکل شو او داغه سره انقلاب را لې په عالم کې قران کریم چې دی ا داغه طرق دا او په صحیح طریقې باندې زده کول معنی من ابواب حرات لل چې دی نوغه دغه وو علامہ زرکشی رحمه الله دې آیات کریمه تفسیر کې لیکلي دي دارنګي ابو عبیده رحم الله فرمایي وات البيوت من ابوابها هذا ضرب المثل والمعنى ليس البر ان يسال ان يسال الجهال کورونو ته په دروازو نه راځي معنا جاهل نه تپوس مکوي سوال او تپوس کینو د عالم نو کا قران باندې په اله پويږي دارنګي د دا قران کریم د صحیح پوی د پاره چې د دروازې نه انسان راضي نو هغه دارې چې کومه طریقه د فهم د قران د علماو ده هغه نه قران کریم زده کول د خالق او د مخلوق په میس کې فرق کول قران کریم الله دې د پاره نه دی را لګلې چیرې په دې کې مې د صرف او اجرا وکړلا په دې کې مې د منطق اجرا وکړلا په دې کې مې د نحو اجرا وکړلا د دې اجراګانو د پر الله قران نه دی را لګلې ها دومره دا د علوم عالیه ذریعہ د علوم عالیه وشي چې قران په زده کې په معنی پوي شي او کله چې قران سره ربط نوي صرف په علوم عالیو کې انسان لګیاوی نو خطا کیږي د منطقيانو مشر محقق دوانی کله چې هغه د قران سره دومره ربط او تعلق نو نو هغه خطا شوه دی وی وا اغرقنا آل فرعون دې کې هغه مانو ترجمه کوي اغرقنا آل فرعون منګه فرعون آل د فرعون غر کړي دي او فرعون بچ پاتې شوی دی وی وجه صدا دا قاعده د نحوی چې مضاف تیرې مضاف له د حکم نه خارج وي دا قید وي د پاره د مضاف ته جاءنی غلام زیدن نو غلام مضاف دی زید مضاف الیه دی نو غلام راغله دی زید نه دی راغله خدا غلام د پر قید ته دی د عام غلام نه دی راغله د زید غلام راغله دی نو دې دې کې چې څنګه مضاف په د پر حکم وی مضاف الیه قید وی د مضاف د پاره نو دارنګي اغرقنا آل فرعون کې د آل مضاف دی فرعون مضاف الیه دی نو غرق شوی صرف آل دی او دا فرعون قید دی د پاره دغه آل واغرقنا آل فرعون حالانکه ردر قران سره تعلق نو په فنونو سر په منطق باندې خپوي د قران چې زیات نولوستلې دیم الله نیولې دې لخرې ولا دریاب کې ډوب کړي دې دیم ډوب کړي دې د قران د فهم د پاره د قران او علا عالم سره تلل بیا باز وی یرا چې کله فرعون کلمه ویل نو خپل باندې ولا ملک لاس کې خلو نه نه کلمه خو وګده ویل دا رسو کو ایمان اجمالی راوړل او تفصیلی نه راوړل نه هغه امن ته هم ویل دي وانا من المسلمین هم ویل دي اجمالی ایمان هم راوړل دي څنګه مان د ایمان هغه کلمې ویل ده دارنګي امن تو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل دا تفصيلي کلمې ویل ده اجمالی او تفصیلی دواړه ویلې دي خو په دې ټیم کې ایمان مقبول نه وي دانه چې خله بند شوی دا ویلې دي خو لیکن ایمان الله تعالی مقبول وي چې انسان دغه حالت ته نوي رسیدلې نو قران د قران نزد کول قران د احادیثو د نبی اخر زمان نزد کول قران د صحیح عالم نه چغا په قران باندې پوي وي بیا د قران کریم د زده کړې د پاره د ټولو نه اول صحیح نیت ضروری دی نیت او جهاد رضا الله دا رضا دا الله دا چې زبزان کې د الله کتاب جاری کوم دارنګ خپل کور کې بعد الله د کتاب د جاری کولو حکم ورکوم علاقه کې به کوشش کوم چې د الله کتاب په خلق باندې جاری او تواری شي کله چې د انسان څومره نیت زیات وي دومره د الله کریم امداد زیات وي تبری رحم الله ذکر کړی دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي او خپل تمنا ته رسیدل دار چا تمنا بیا جدا وی دارنګي د دا علم د پاره دویمه خبره چې عزم مصمم دې کلک اراده را که هر څه حالت په ما باندې راشي خو علم به ز پرېدم نو او د نبی له صلوات و سلام زندګۍ کې دوحد په جنگ کې په غزوه کې د نبی علیہ السلام سر مبارک هغه زخمی شوی دی دارنګي غاخونه مات شوی دي شونډې شلیدلې ده خو نبی علیہ السلام دا غي سره سره بیا روان دی رستو شوی نه دی زنانه دا داغه خاون وفات شوی دی داغه بچي وفات شوی دی خو د نبی علیہ السلام د مینې نه د هغه تابعداري نه هغه واپس شوی نه ده ابو الفضل المرائی رحمه الله ذکر کوي هغه تللی بغداد ته د علم د طلب د پاره طالب العلم دی خط و تراله ناغه بد کې خود سنبال بل خطراله بل راله بل راله کله چې د علم نه دی فارغ شو یو خط راوېستو نه پای کې لیکلیو د پلار نه خطو چې پلار دی وای زستالی درو تړې زیات شوقمن یم په دویم کې لیکي چې ډېر زیات بیمار یم بلکې لیکي چې مور دې ډېره زیاته بیمار ده استاد لیدو خواهشمند ده دو ویل چې الحمدلله چې راختونه ما هغه وخت کې لیکلي کتلې نه دي کما هغه وخت کې کتلې نو زنه هغه تر رسیدلم نشم او نه زما پتللو باندې هغه را واپس کېدل هغه وفات شوی دی تری دی او د خپل علم پوره کړی دی د مور او پلار سره اصل مینا د غوی آخرت آبادولو او د آخرت د آبادی د پاره د کوشان او خپل کوششونه کول موسی علیہ السلام د علم د پار روان دی شاګر ته ویلو لا ابرح حتا ابلغ مجمع البحرین زبا مشه رواني ما د علم نه په پاتې کېږم نو مانه د علم د پار عزم مصمم کول وهو يخشى د يريدو د الله نه د الله نه يريدو د الله خشيت هم پکيو دا سه انسان چې هغه کې د الله خشيت وي دارنګي د سبق نه قضا کېدل نه هغه يريږي هغه ته توجه ورکول او علم ته بڑے راخل کلک اراده باندې د علم لپاره وتل و علم په ډیر کلونو کیږي غچا ته مور ناری وਹੀ کوړته دي زینا کم طالب العلم داسې وایي جره ما د مورو ما بس خپلا پلار می خپله د علم نشي کوله حزب مصمم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې نبی علیہ السلام وفات شو نو ما خپل ملګرو انزل ته ویل چې راځي د علم زده کوو هغه وی چې موږ ته څه ضرورت دی پلانکې مولوی صاحب سره پلانکې صحابي سره پلانکې عالم سره هغه بڑې راونه والے او زه خط او جو سره مایلم شروع کو لګ وخو چې هغه د ټولو خلکو د پاره یو لوی مفسر او یو لوی عالم وګرځیدو د یو یو حدیث د پاره د یو حدیث د پاره تلې دی او دا هغه صحابي په دروازه کې ناس ته سره غرمه ده کله چې आवाज نه ور کوي کله چې هغه په خپل د کور نه راوته دی نو د فورن د اس واګي نیولې دي او ته زره یو حدیث د پاره راغلې ما هغه صحابي را کو شو دې په تندی باندې خپل کو او د آل النبی اخلاق هم دغه شان وی چې هغه ټول غرمه په سرو غرمو باندې ناس ته خو لیکن هغه ته आवाज نه ورکاو چې د آرام خراب نشي دارنګي یو صحابي دی هغه د یو حدیث د پاره شام ته تللی دی چیرې دا حدیث ابو دردا رضی الله تعالی عنہ بیانې کله چې هغه راوتره داغه حدیث اوریدلې دی لعلو الاسناد فقط ځکه مخکې عام اوریدلې وو دا غزین را واپس شوې دي نو د علم د پاره کوشش کول د علم د پاره سخت برداشت کول او کلک عزم کول درېمه خبره د علم د پاره هغه دار چې هغه کتابت دی د علم په مجلس کې پکار دار چې انسان سره قلم او کاغذ موجود وي او د دې لیکلو غنه فائدې وي یو خدای جستانه دارستو صدقه جاریه پاتې کیږي بلدار چې تر کم استاد نه لیکل تا کړی لکه دا لیکل ما د شیخ الله رحمه الله نه کړی نو دا هغه استاد ته کته په خبره پوي نشي نو هغه ته بیا دوباره ته پوسلې شي اصل ماخذ او مرجع ته ځان رسولې شي او کله کله حافظه باندې انسان اعتماد کوي هغه حافظه کمزوري شي قتاده رضی الله تعالی عنہ ډیر یو حافظه والا انسانو دومره حافظه وا یو سوالګر رااله هغه د خیر د غختلو یو چغه کړه د دوی د کور نه یو کاسه کې هغه غنم بار شو هغه سوالګری کاسه سره د غنم یوړله د ګرځي یو موقع کې حج لته لري هغه هم طواف کوي په یو موقع کې ګوري یو سړی تلبیه وای چې څنګه هغه आवाज واوریدون وی خضوع صاحب القصا دا کاسی والا اونی سي هغه چې شاګردان او راونی او راي وستو ویتا و په شل کاله مخ کې په پلان کې دې کې خیر نه غوښته وي غوښته مې ویتا زمونږ د کور نه چې کله تعالی غنم دا بار شیو تا کاسه سره د عامه وړي و دومره تیز حافظه وا خو سره د دینا شاګرد ته تپوس کې جستا پڼې سره شلې او ته په کور کې دی الان کې هغه پڼې پخپوي خدانه یې رشوي حافظه باندې د انسان خطا راځي انسان حافظه کمزوري کیږي او د حافظو د پاره په خوانې ډېر عجیب واقعیات دي یو عالم چې په یو لار باندې پنځل شل کاله پس تیرېدو یو خالی ډاګر پاغي کې سر داسې ښکته کو بیا غزه باندې اسعود را او شاګردان ته ته پوسو کې دی کلی کې شل کال مخ کې یا 15 کال مخ کې زه په دې لار باندې تلم د دې کې ونه وا داغي او خاخ را کوک شوی او ما سرخ ټیټ کړو اوس چې دې نه زه په دې دې تیرېګم ما سرخ کته کنو کاغه ونه دې کې نو نو زما حافظه بیا کمزورې زمانه حدیث مو وایي هغه چې کلی کې معلومات او او شل کاله مخې دې کې وبوټیو دا هغه خاخ را کوک شوی او نو یره حافظه الحمدلله قوی ده امام بخاری رحم الله باندې علما او لس علما نور تیار کړل دغه حافظه امتحان اخلو او دې نن چپکو نو هر یو عالم لس لس احادیث په الټاو سندونو باندې یاد کړل کله چې دې درس حدیث تکې ناستو یو عالم پاس لویږي زما یو سوال لوي وایا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دی حدیث مبارک سو هغه ویلا ادري دا زنه پیجنم دوی حدیث بیان کې ویلا ادري دریم سلورم لسی پورټل هر یو مبارک ودی چې ماته پته نشته دویم عالم پاسه دو دریم پاسه دو لسم لس حدیث بیان کړل او د یار یو بارکه چې زنه پويګم د لس علماء چې سل احادیث بیان کړل نو دې را متوجه شو وی اولنی عالم اولنې حدیث په دې سند باندې ویلو او داغه صحیح سند داري دویم عالم دویم حدیث په دې سند باندې ویلو او هغه سند دغه صحیح سند دا دی دا یو یو دریم عالم سلورم عالم لسم عالم لسم حدیث دا سی ویلو نو علما په دې باندې حیران شو چې په یو ځل اوریدل سره د اول هغه غلط سندونه د تیاد شو چې تا داسې وایو حالانکه داسې نه دی دا داسې دی حافظه دا خلکو ډېر زیاتې قوي وي یا خو ګناهونه نه وو څه خوراکونه عجیب او ساده وو ګناهونو سره حافظه کمزوري کیږي نن زموږ حافظه زګه کار نه کوي نو قلم او دوا تیرې د لازمی دی امام محمد رحم الله هغه به حکم کا طالب العلم تا چې عليك بالقلم والدوات قلم او دوا دا حاضر کنو علی بیا درس ترازا او الله کریم هم فرمایي چې علم بالقلم انسان ته الله کریم په قلم باندې په لیکلو باندې لوی تعلیم خودنه ورکړی دا دارنګ یو سړی سهل ابن عبد الله تستری رحم الله تعالی او داغه پلاس کې صحیح وا داغه توي چې احباب تو انا کتابن د الله صدقه جاریه وګرځي دارنګ یو حدیث ذکر کړي کنوز الحقائق کې علامه مناوی رحم الله ويقيد العلم بالكتابه تاسو علم چې راګیر کې په لیکلو باندې په ګا درس وی په ګنټو باندې درس شي نو هغه ټول خو طالب علم ته یادېږي نو ها چې سدي اولیکل لکه داسې مثال دی زموږ د استادانو د علم مثال داسې لکه یو دریاب هغه دریاب نه چا لوټه راډه ککړلا چا جام راډه کو چا کاسه راډه ککړلا موږ د هغه استادانو د دریاب نه سلک ډېر اوپر اغستې تاسو ته بیانو دین تاسو سزان لوالی اولی کوي او چې رقم طالب العلم پلاس کې به قلم او کافینو ناغه ته درس کی اجازه تم نه ورکاو دارنګي د دې دی آیات کریمه په تفسیر کې وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کلا چې داغه ژوندې خخې کړې شوی ماشومې بارکه تاسو کړې شي بیا یې زمبن قتلتو چې په کما ګنا باندې دا وجلې شوی و الله وې داغه ماشومې باره کې بزه تپوس کوم چې کومه ماشومه ژوندې خخه کړې شوی و یو طرف ته هغه ماشومې باره کې به تپوس کیږي بل طرف ته دې په باره کې علامہ نظام الدین نشابوری رحمه الله پینځه دیرشمه صفه دیرشم جلد کې غليږي الله دارنګ علما د دین ذکر کوي چې د دې قبيله نه دی هغه نقطه چې د استاد نه سړی واوري او هغه بیا هیر کې د دې نقطې په باره کې به الله تپوس کوي شاه عبد العزيز رحم الله اغم د دې آیات په تفسیر کې لیکي او دې اونلی کی او د حافظین دغه شان هغه ختم شي لاړ شي داخله موعود استو دام په دې آیات په مزداق کې داخل دی ته دې باره کې به الله تاسو کوي تفسیر عزیزی صفحه نمبر 65 مطلب دار ازل موعودت سئلت او څنګه چې راغ ژوندې خخې کړې شوی باره کې تپوس کیږي نو د عالم نه به د هغه نقطې په باره کې تپوس کیږي چې د واورې دلا وین لیکلا دغه شان هیر کړه د علم یو امانت دی ما چې خپل استاد نسا اورېدلی استاسو لوخ ته درواچول اوس که تاسو دا دغه شان محفوظ کل ذمہواری تاسو ادا کړه او که تاسو محفوظ نه کین نو تاسو نه الله تپوس کوي او د لیکلو په باره کې زما استاد محترم یو بل واقع ذکر کول هغه ډیره خسته وا په دې قراو کې یو قاری دی عمرو ابن علا چې دې په وو قاریانو کې مشهور قاری دی د دو قرأت او د د طریقه دا وا چې قران کریم کې کم کلمه په فعلتن وزن باندې راشي نو دې په فعلتن په ځای باندې فعلتن وای در د قرأتو نو چې کله د د دا عادت چې د فعلتن په وزن باندې به کم کلمه وای کې به فعلتن وایو نو قران کې غرفتن راغلي دي نو غرفتن په ځای باندې به د غرفتن وایو حجاج ابن یوسف هغه ته دا خبره اورسیدله ډیر اوغخته وته د غرفتن په ځای د غرفتن ولې وای هغه ظالم انسان او علما ډیر زیات شهیدان کړیو دا عالم او دا قاری ورته وای ابلعنی ریقی ابلعنی ریقی ما ته دومره اجازه تراکه چې زه لاړې تیرې کم دغه حجاج ورته ابلاتو کفراتن ورشه د فرات دریاب اوس کا خو یو میاش پستا تا یو میاش تا ته مهلت دی یو میاش پس به ما تر دې دلیل وای ور نصر به قلم کوما او بیا وسره پولیس او شرطه ور سره کړلا چې دې چتهونه تختی نو کله چې د یې وخراج تاسو سره په سر باندې شرطه ګرځي اسه چې انسان ته یاد وي نو هغه تهیر شي د دې غریب او حافظه چې دی هغه به حافظه باندې د اعتماد او حالانکه حافظه بیا د یره د وجنه د مشغولتیا د وجنه کار نه کاو میاش پوره شو او د پولیسو او شرطه اونیو اتکړې پکې واچولې با حجاج لې راوري چې هاته سر قلم کی پلار باندې راضی یو شپونکې د ګډي بيزي سراون کې باندچی هغه باندچی او غزل وای او د باندچیانو جبا عرب ډیر زیات خوخه او قبلې زکا په خاریه کې چې څوک پاتې شنه داغه جبا بدلیږي را بدلیږي یو سړی ټول عمر په انګريزانو سره پاتې شنه چې تاسو سره خبرې کین نو نو ټینشن او چې ټول عمر عربو کې پاتې شي نو مافي مشکل خبره به کوي مافي مشکل او په خپل پښتو سپانه شي ویلې کله چې باندې شي انسان داغوی جبا هغه حجت وي داغوی شعر هغه دلیل وي نو چې کله د باندې شي نه دا شعر واورې دا هغه غزل وایي وای ربما تجزا النفوس عن امرن خلکو ته ډیره مشکل اخکاری الله داسې کولاو کې لګه غټه چې کولاویږي خو په دې شعر کې دې باندې چې د فرجتون په دې باندې فرجتون ټکی وایو نو بس دا قاری د خوشاله نه اوچت ټوب کو او اخلاص شو ولې وزما د اخلاصي د پاره دلیل میلاو شو چې زه حجاج ته ویم چې باندچی اعلی عربي د فرجتون په ځای باندې فرجتون وایو نو که زه د غرفتون په ځای باندې غرفتون وایم نو د عربي صحیح ده ډیر زیات خوشاله شو چې روانې ده نو هغه شپونکی ته وایي اشپونکی ورته وایي ملمدا ته پوسټ رانه ونکړه چې شعر ماولی وایو چې ډېر کرته خلک دی لوی حادثې نه فریاد کوي او الله دا سهل کې لګه غټه پرانستل وې دا دی ولي وایو حجاج مړ دی دا قاری بیا ټوپ کړل بیا را خلاصو وې نه پويګه ما چې کوم خوشحالي ډېره زیاته لوی و یو ټکیز د کول هغه ستاد سر د خلاصېدلو بچ کېدلو د نجات حاصلېدلو لپاره دلیل ګرځیدل شي دا نه استاد د خلی ټکی وی دا اولی کوي دا ځان سره محفوظ کوي او جنابه په لیکلو کې لوی خیر وی دا د انسان د پاره صدقه جاریه ده او علامه مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی دی چې د علم شکریه دادا چې انسان صد چانز دکړي وي ناغه دی هغه قائل خپل ته منسوب کی لکه دا ما د شیخ رحمه الله نه شیخ الله رحمه الله نه لیکلی اوس د کړی دي دا درې امر شو معنا نیت صحیح کول عزم مصمم کول او دې سره سره د علم لیکل یو څلورمه خبره او سره ذکر کومه هغه دار چې په علم باندې عمل کول که علم باندې عمل نوی نو پرون دا خبره موږ ذکر کړې و امام غزالی رحم الله خپل شاګرد ته ویلو هغه ته جی ما ته وصیت وکا و اعلم ان العلم بدون العمل جنون والعمل بدون العلم لا يكون پویش بچیا چې علم بغیر د عمل نه دالې وانتوب دی علم باندې چې انسان عمل نه کوي دا لیونه انسان دی خو په دې باندې انسان پوهه کا چې ول عمل بدون العلم لا يكون چې کله علم نوي نو عمل نشي کېدلی د علم چې کله انسان سره علم نوي تاسو اورئ کنه دعا بدانو دعا تلیو عبادت لا یو دور رونو یو عبادت لا تللی بل علم د پاره تللی کله چې سلا ډیر وخت پس کور کې ازې شوې دي دا یو ورور دی بل نه تاسو کې ورور تاسو مر رکعات نفل کړی دي سورو جی دی نیولې دي سمره تعجب دې کړی دی ورور زه خو دې ته نه موزګار شوی ما هو سبقونه ویل او یادول به می هغه ته ما دومره زر رکعات کړی دي دامي کړی دامي کړی ها یو 300 دوران شیو سجدی لتلمو د خپې د لاندې می منګه کراغلو نو داغه ګنات ځان ته یادولو د پاره هغه منګک ما دې پلو سره تړل او صحاب وینه په ما لګیدل هغه په ما برداشت کول چې ما دا ظلم ولې کړی دی منګک می وجلې دی وی خرور دا ټول منځونه دې داسې کړی وی ټول می داسې کړی وی یوم نه دې قبول شوی تا مردار ځان سره تړلې و د علم عمل بغیر د علم نه نکی یو صوفي دی او هغه په دې نیم مخ باندې پټای لګولې دا داولې یره دا لیدل په یو سترګ باندې کیږي نه دا دوی مسترګ استعمالول اسراف دی یرا اوریدل په یو غوږ باندې کیږي د بل غوږ استعمالول اسراف دی بس پټې به لګولې وا او بدغه شان به زندگی تیرول سخت او سخت سره به مخ وینځو چا ورته وی جرورا کته په دې ایراه کې تو مې روي به ترکستان استو دا لار عربستان ته نه دتلې دا ترکستان ته تللی دیو جنا وی فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو عالم جوړیدل د زرو عابدانو نه شیطان په دې ډیر زیات خپکیږي یو عالم ولې جوړ شو الله مرازی رحم الله لیکلی دی وی شیطان یو پیری چې هغه نه چاته پوسو کو چې اے شیطانا عالم جوړیږي ته ډیر زیات خپکیږي کو دا ټول خلک تندي تور کې عبارتونه کوي دومره پروا دي نه هغه راځه ما پسې روانه کو یو مجلس ناس ته پاره کې یو سړی صوفي دی یو شیخ دی خلکو تواس کوي نصیحت کوي مسلې کوي دا شیطان انساني شکل کې راغله دی ورته وی جی او مسله دا وسدي ویرا دستنې په سوم کې الله اوخ تیرول شي هغه ورته راسو کتل غوسه شو ته خرا دستنې په سوم کې تار نه تیریږي او ته چې په دې کې اوخ تیرول شي اوخ تیرېدل په دستنې په سوم کې ساده خبره د عقل نه خلاف ده زور وکشه شیطان دی ملګری ته راځه یو دې قتل دې کافر شو ما خودنه دا تپوس نو کړی چې د ستنې په سوند کې زه اوخت رول شم یا ته ما وی د ستنې په سوند کې الله اوخت رول شي او د ایمان په دې نشته نو د کافر دی لاړې یو خړ پړ مولا ناشته د درې طلبه دی وسره ویجی او مسله ده وسه مسله ده دستنه په سوم کې الله وخت رول شي هغه متغوسه شو خدا عالم غوسه کېدل جدا او د صوفیا غ جدا او عالم ته خردا تپوس تا څنګه وکړو دا الله رب العزت په کې غرونه تیرول شي ته په کلا تار یادې او خان یادې وجدا څنګه کې دی شي او اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې الله فیصلو کی د یو کار نو هغه تشنو پښوي وي دا الله رب العزت کارونو کول هغه صرف لفظ کن بلکې داغي اراده دغه سره نګوره د علم د پاره یو خبردارا چې علم بغیر د عمل نه دالې ونتوب دی خو عمل چې دی بغیر د علم نه دان نکی علم داغه د پاره ضروری دی دارنګ استاد محترم ذکر کول چې بیا د بقا د علم د پاره هغه دارې چې د انسان د مسوده بیا مبیزه کی یو په درس کې لیکل دي یو د درس نه رستو بیا د هغه خلاصه ځان سره صفا صفا لیکلی لکه دا مبیزه را زما مخې ته چې پرته را مسوده جدا وا چې په درس کې کومه خبرې ولیکلې اشاره دی ولیکل راستوي تفصیلی کا کما خبره ده نیمه پاتې شوی درستوي پوره کا زرد لیکلې د صفای ولیکا دارنګي د بقا د علم د پاره استهزار لازمی دی چې کومه مسلې تیرې شوې دي را استاد نن عالم استاد شیخ دادا خبره وکړلې د علم د زده کړې د پاره نیت ضروری دی د علم د پاره عزم مصمم ضروری دی د علم د پاره کتابت ضروری دی په علم باندې عمل ضروری دی او پنځمه خبره او سره دا وکړه چې د علم استهزار پکار دی د علم د یو بل سره مذاکره پکار ده د علم تکرار پکار دی او دا ټول چې راګيري کې نه د دې لپاره لا بودی زاده چې انسان خپل وخت تقسیم کی ټایم ټیبل جوړ کی تنظیم الاوقات جوړ کی او آدم علیه السلام داسې کړیو داود علیه السلام داسې کړیو او بیا دا ورځ او شپه چې 24 غنټو ته تقسیم شوی دی دا ادریس علیه السلام کړیو ادریس علیه السلام د شپه ورځ 24 غنټو ته سلیشتو غنټو ته اجزاو ته را تقسیم کړیو نوات البیوت من ابوابها دروازو کورونو ته په دروازه باندې راتلل معنا کار په هغه طریقه باندې کول چې داغه طریقه وي د قران زده کړه چې دا داغه د پاره دا طریقه خپلول دي دارنګ چې کله درس کې ناسي نو په دې ټیم کې و نور سوچونه نه کې ولی ان سما والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا الله یقینا غوګه سترګ ازل چه ده دی ټولو بارا کې با تپوس کې دلې شي یې د ځلنه و تپوس کیږي چې د قران درس کې ته حاضر وي نو تعالی بل څه سوچونه ولیکول دا پټې دی او دا کټې دی او دا بدا کوم او دا بدا کوم درس کې ناشته متوجه کینا غوږ دې هغه بل خو متا وه سترګې چې دی دا متوجه ساته نو علم بیا د قران په فهم باندې د قران په زده کړه به الله کریم تا ته اساني د قران کریم تعریف موضوع غرض چي دي دارنګ د قران کریم نمونه چي دي دام د علم او د قران د زده کړې یو طریقه ده تعریف تاسو اوري په اصول الفقه کې کوي پاغه کې دا تعریف ذکر کړي دي چې قران کریم سي شه دي ذکر کړي دي او القران الکریم کتاب الله المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف او مکتوب په مصاحفو کې الله فرمای فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره سوره عبسه دی ارلسم یاد کی دارنګي الله کریم فرمای نزله علی قلبک باذن الله قران را لګلې ستا فضل باندې د الله په حکم باندې راغلې جبريل امين نزل به روح الامين جبريل امين راوړې ده انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا دا د رسول عزتمن چې جبرئیل امین دی موضوع د قران چې دا توحید رد د شرک او غرض او آیه چې دی ناغه دغه دا چې په خپلم ایمان کاملول او نور ته د ایمان دعوت او پاغي باندې فوز او دارین حاصلول دي اعلا د کلمت الله دا او سورۃ الکهف کې ابتدا کې شیخ ولی الله رحم الله فرمایل چې تعریف موضوع غرض په ابتدایي آیاتونو کې الته ذکر کې او به وایو ان شاء الله شیخ عبد السلام رحمه الله هغه ذکر کول چې د قران نمونه دام د قران پس دکړه کې د قران په تعریف موضوع غرس کې د دام ز د کول په کار دی علامه رازی رحم الله دا غینا دو دو دیرش نمونه ذکر کړی دي علامه حرالی رحم الله د یو مستقل کتاب لیکل لري صد پاسا نوی نمونه ذکر کړی دي بیا فرمایي قاضي ابو المعالی عزیز الدین عبد الملک رحم الله هغه چې د قران د پاره 55 نمونه دي او سو تر شیخ سے په خپل د قران نه آیاتونو نه راغستې دي نو سه 15 اویا نمونه تقریبا سه د پاسه اویا هغه نمونه ذکر کړی دي هغه نمونه داغه تفصیل داده قران کریم ته الکتاب ویل شوی دی ذالک الکتاب لا ریب فیه سوره بقره دوی میات دی او لفظ د کتاب په قران کریم کې کتاب لفظ سره 200 او 13 کرته ذکر شوی دی دویم قران انه لقران کریم یقینا دا قران دې د عزت والا سوره واقعا و او یای میاد دی او دا قران لفظ معرفتن من القران دا ذکر شوی دی اته 50 کرتا او نکره ذکر شوی دی قران او فرقان قران کریم ته درې کرته ویلې شوی دی قران ته شفا ویلې شوی دا وننزل من القران ما هو شفاء سوره اسراء 82 آیات دی او شفا قران ته درې کرته ویلې شوی دا موعظه دام د قران نوم دی قد جاتکم موعظه من ربکم سورۃ یونس و 50 آیات دی او موعظه قران ته شپک کرته ویلې شوی دا قران ته کریمون ویلې شوی دی انه لقران کریم واقعا و او یا میات دی او کریم وته یو کارته ویلې شوی دی قران کریم ته ذکر ویلې کی هاذا ذکر مبارک انزلناه الله وی دا ذکر کتاب دی برکت نړک دی مونږ را لګلې دی سوره انبیاء 50 آیات دی او دته ذکر یو کم 50 کرته ویلې شوی دی قران ته علی ویلې شوی دی و انه فی ام الكتاب لدین علی علی حکیم زخرف سلورم آیات دی او دا نوم صرف یو کرته قران کې مستعمل لې دیتا حکمت ویلې شوی دی حکمتون بالغتون سوره قمر 15 آیات کې عظیم شان کتاب دې مونږ ته تنازل کړي دې د خیر او برکت نه ډک دې سورې صاد یو کم دیرشم او مبارک ورته ویلې شوی دې سلور کرتا قران کریم ته حبل الله وی واتسمو بحبل الله جميعا سوره نبا ابتدایي آیات دی او دا دو کرته قران ذکر کړی دی قران کریم ته احسن الحدیث ویل کیږي الله نزل احسن الحدیث کتابان سوره زمر درشتم آیات دی او دا یو کرته ذکر شوی دی او احسن درې کرته استعمال شوی دی دارنګي تنزيل وته ویل شوی دی وانه لتنزيل رب العالمين سوره شعراء یوصل دو نبی آیات دی او دا وصف تنزيل دا سوار لس کرته ذکر شوی دی قران کریم ته روح ویل کیږي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا سوره شورا 52 نمبر آیات دی او دا لفظ پنځه کرته قران کې قران ته ویلې شوی دی دارنګه قران ته وਹੀ ویلې کیږي الله کریم فرمای انما انذرکم بالوحی یقینا زیرون تاسو لرا بالوحی په وحی باندې سوره انبیاء 15 سل وختم آیات دی او وحی وت دو کرته ویلې شوی دا قران کریم ته مسانی ویلې کیږي کتابا متشابها مسانی سوره زمر درشتم آیات کې ولقد وصلنا لهم القول موږ دوی ته په وسکړه د وینا رسول اند ورتا سوره قصص یو 50 آیات کې او دا نوم وت نو نه کرته ویلې شوی دی قران کریم ته بصائر ویلې کیږي دلایل هاذا بصائر للناس دا دلایل دي د پاره د خلکو جاسیه شلم یاد دی او دا نوم پنځه کاره ته ویلې شوی دی قران ته بیان ویلې کی هاذا بیان للناس دا قران بیان دې د پارا د خلکو آل عمران 138 آیات دی او دام یو کرته ویلې شوی دی قران کریم ته علم وایي من بعد ما جاءك من العلم بقره 145 آیات دی او دا نوم قران کې قران ته سوارلس کرته ویلې شوی دی قران ته حق ویلې کیږي د قران په نومونو کې بل نوم دی حق ان هاذا لو القصص الحق آل عمران 62 نمبر آیات دی او دا حق نوم دتا درش پیته کرته ویلې شوی دی 63 کرته قران کریم ته عجب ویلې شوی دی قرانن عجبا یهدی لرشد سورې جن اولنې دوی میات دي او یو کرته دا ویلې شوی دی قران ته تذکرہ ویلې شوی دی او قران ته دا لفظ دیار لس کرته ویل شوی دی العروه الوثقه فقد استمسکا بالعروه الوثقا لانفصام لها سوره لقمان دو اجتماعات کې او دا قران دو کرته ذکر کړی دی دارنګ المتشابه وته ویل شي کتابا متشابها سورته زمر د رښتم آیات دی او دام یو کرته ویل شوی دی قران کریم بل نوم دی صدق والذی جاء بالصدق سورته زمر درې دیر شم آیات دی او دا نوم قران ته درې کرته استعمال شوی دی دارنګ د قران نوم دی عدل وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا سوره انعام 115 آیات دی او دا نوم سلور کرته قران ته ویلې شوی دی قران ته ایمان وای قال سمعنا منادی ینادی للایمان مونږ واوریدل دی आवाज کوونکی نه چغرا بلل کول قران تا آل عمران 193 نمبر آیات دی او دام یو کرته ذکر شوی دی قران کریم ته منادی ویل شوی دی دغه منادی ینادی دارنګ قران ته امر ویل شوی دی امر ذالک امر الله سورته طلاق پنځم آیات کې او په دې معنی باندې سلور کرته ذکر شوی دی قران کریم بلنم دې بشرا هدا و بشرا دا قران هدایت او زیر دی سورته نحل دویم آیات دی او قران ته دا پنځه کرته ویلې شوی دی دارنګ مجید بل هوا قران مجید بلکې دا قران دې د بزرګي خاوند سورته بروج یې وشتم آیات دی او دا نوم د قران دوکره ته ذکر شوی دی قران ته نذیر ویل شوی دی صرف نذیر یوازې او دا یو یو کرته نذیر او بشیر ذکر شوی دی قران ته عزیز ویل شوی دی انه لکتاب عزیز دا زور ور کتاب دی حام میم سجدا یو سلو اختما یاد کې او دا مانم یو کرته ذکر شوی دا نوم قران کریم ته بلاغ ویل شوی دی هاذا بلاغ للناس دا قران او درسول کتاب د خلقو ته سورت ابراهیم 250 آیات کې او دا نوم هم دو کرات ذکر شوی دی قران ته قصص وای احسن القصص سورت یوسف درې آیات دی او دا نوم د قران هم درې کرته ذکر شوی دی قران کریم ته آیات بینات ویل کیږي بل هو آیات بینات فی صدور الذین عنکبوت یو کم 50 آیات دی او دته آیات بینات وکړه ته ویل شوی دی دارنګ قران کریم ته حکم ویل شوی دی وکذالک انزلناه حکما عربیا سورۃ رعد و دیر شمایات دی او دا نوم چیرې درې کرته ذکر شوی دی قران کریم ته سبیل الله ویل شوی دی سلويخ کرته ذکر شوی دی دارنګ قران ته کلمه ویلې شوی دا تمت کلمت ربک سورۃ انعام یو سل پنځه سم آیات دی او دا دو کرته ویلې شوی دی قران ته کلمات الله ویلې شوی دی لا مبدل لکلماته سورت انعام 115 آیات دی او دا شپک کرته ویلې شوی دی دارنګه قران ته حدیث ویلې شوی دی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم الا یؤمنو بهذا الحديث اسفا سورۃ الکهف شپږم آیات دی او دا حدیث لفظ قران د پاره وکرت استعمال شوی دی قران کریم ته فضل الله ویلې شوی دی دا قل فبذالک قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فليفرحوا فضل د الله نه مراد د الله قران دی او دیار لس کرته په دې معنی باندې استعمال شوی سوره یونس 57 نمبر آیاتو دارنګ سلور نمونه په دې یو آیات کریمه کې ورته ویل شوی دی فی صحف مکرمه مرفوعه متطهره سوره عبسه کې دیار لسن سوار لسم آیات کې نو دا یو یو کرته ذکر شوی دی ها متطهراتون چې دا دو کرته ذکر شوی دی دارنګ قران ته برهان وای یا ایو الناس قد جاءکم برهان من ربکم سورۃ النساء 174 آیات دی او دا یو کرته ذکر شوی دی دارنګي ستته بینه ویل کیږي اجاد کوم بینتم من ربکم سورت انعام 157 آیات دی دیتا مفصل ویل شوی دی والذی انزل الیکم الكتاب مفصلا مفصل سورت انعام 114 آیات دی او دام یو کرته ذکر شوی دی قران کریم په نمونو کې بل نعمت الله فاصبحتم بنعمتي اخوانا پس وګرځې دی تاسو په نعمت د الله باندې رونو رونا سوره آل عمران 103 آیات دی او په دې معنی باندې شپک کرته قران ذکر کړی دی او دا نوم درې کرته ذکر شوی دی قران کریم ته منزل ویل شوی دی یعلمون انه منزل من ربک سورۃ انعام 114 کې او یو کرته ذکر شوی دی دا نمونه چې څومره ډیر نمونه وی علما دا قاعده ذکر کوي کثرت الاسامی تدل علی شرافت المسمى یو سړی دی یره چې دی قاری سی بم دی حافظ دی قاری حافظ مفتی قاضی پلان کې پلان کې نداسوی د شرافت او عزت زیات وی کله چې د قران نمونه ډیر دی دا ډیر نهایت د عظمت او د عزت کتاب دی منګه حسم نه یو خود لو یو خلکو په خوا کې چې اسی کینی نو لوی بشي موږ د الله کریم د لوی کلام سره ناس یو او دې سره چې کله د کاغذ واسطه راغلی دا نو دا خولول دي دا کاټي بخولې د دې بیا د بي نشي کولې د عالم او طالب العلم او دا ټول شعائر الله وګرځي دې تسبق قتل قران تسبق قتل دي الله دې زموږ د خپل کتاب سره ربط همیشه د پاره کی الله دې موږ په دې باندې پوهه کی بلک تاسو د اموز لګ وروستو کیږي د لاسطور ز به تاسو تر روجي پوري موږ سره خیر دې په دې کې گزاره کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اذان وکي